بسم الله الرحمن الرحيم حمق شعر تكموية لشو إهمال التجديد قد يغير المعنى وبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ضل للما لكي ما يظهر الأخوان باقي تدريبات على الشدة تاسويليو او دا درس ثامن عشرم شوو مراتب الغنه اوس الدرس التاسع عشر احکام اللامات د لامونو احکامات دا لام کله ساکنی کله متحرکی نو دا کم احکامات چې ذکر کیږي دا د غلامونو د چې ساکني کله دا ساکن لام موجوديږي په حرف کې کله په فعل کې کله په اسم کې او دا غي مختلف احکامات دي وګوره تاسو لیکلي اسم الجلال لام التعريف لام الفعل لام الاسم لام الحرف پنځو ځایونو کې د پنځو لامونو موږ احکامات ذکر کوو اول د الله په نوم کې اسم الجلال معنا دا ده د الله په نوم کې چې کوم لام ده د دې دوه احکامات دي تفخیم او ترقیق کله ډک وی کله باریک وی تفخیم څه ته وایي تفخیم په لغت کې ویل کېږي التسمین دکواله په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي تفخیم هو عبارت عن تسمين الحرف بجعله في المخرج جسيما سمينا وفي الصفة قويا دا عبارت د غټوالي د حرف نه حرف د خپل مخرج کې دکو او صفت کې هغه قوي دی د دې تفخیم مرادف لفظ راځي تغلیظ تفخیم مرادف لفظ راځي تغلیظ په ضا سره خو فرق صرف دومره دی چې تفخیم استعمالیږي پرا کې او تغلیظ استعمالیږي په لام کې لکه تاسو د ورش رحمه الله دا عبارت د دینه چې ګرځول د حرف دی باریک چې په مخرج کې د یو حرف باریک ادا کو وفي الصفه ضعيفا حرف باریک ادا شي صفات ضعيفي نو دا حروف هجا په اعتبار د ترقیق او د تفخیم سره په درې قسمه دي یو هغه دي چې په هر حالت کې ډکه دا کېږي ته حروف مستعلیه وي خصه ضغطن او قض او دوی مغه حروف دي چې په هر حالت کې باریک ادا کیږي او درې مغه دي چې هغه کله ډک وی کله باریک هغه ته شبه المستعلیه وي الف لام را نو الف کله ډک وی کله باریک وی په خپل ادا کې د ما قبل تابع را کله ډک کله باریکا او لام دیم د احوال دي کله ډک کله باریک دار روان دي دارنګي اصفاكم اضحى او اطهر اوفركم اغنى اقنى ارسل دي طول مثالونو کې ضحاها طحاها حصحص الحق رحمة ويسطون يسقو حازت الفرح فعقلا مثالنا ذات دير ذكر كريم كذا يتلطف يجعل الله ولض وميم وميم مضى مرضى ومخمصة فلا او لما جزري بنور والفاظ ذكر كنيا اسوي ترققا مستفلا من احرفي وحاذرا تفخيم لفظ الالف وحمز الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتح وهو مخطي ها هغه دا ویلو پنځه مرتبه دي ګور اوله مرتبه څه ده مفتوح قبل الالف مفتوح ليس بعده الف پنځه مرتبه وای خو خبره زده کوي هغه ویلو چې کله په غټ حرف کسره راشي نو سبای دا به باریکی څنګه شعر ده ومدعيه ناطق بالخلط څوک چې دعوه د تفخیم کوي مدعیه څوک چې دعوه د تفخیم کوي ناطق بالخلف للكسر بالفتح وهو مخطئ چې څوک وي چې حروف مفخمه باندې کسره راشي نو دا بډک وي وي وهو مخطئ به غلط ته خدا قول د صحیح نه ده دا قول ده صحیح نه دی اولی صحیح نه دی ځکه صحیح نه دی علامه متولی خو ځان ته یو شخصیت ته بلکې ټول علماو د تجوید جمهور دا ویلي چې غټ حرف کلم باریک کیږي نه بس صرف دمروي چې کسره پر راشي نو داغي په تفخیم کې سره شي کمه راشي دیو جن علامه متولی سی وی فهي وان تكن بادنى منزله فخيمه قطعا من المستفله کدا غټ حروف اگر که مرتبه ډیرم کم شي خو بیا هم د مستفلون ډک دي فلا يقال انها رقيقه كضدها تلك هي الحقيقه دا بنشي ویل کېده چې دا باریک دي لکه د خپل مقابل په شان چې کوم حروف مستفله دي وای دا حقیقت ته او دا صحیح خبره ده نو مراتب د تفخیم سودي پنځه دا وځو کمتحان کې دانو چې هر د مراتب په کې لاسي مراتب څو دي غټ حرف نه پس الف رالو دا ټولو کې غټه دا کیږي د دنه بل غټ حرف نشتا دویم غټ حرف رالو فتحه ده په ورسته تی الف نشتا مثالونه ذکر کړی ما او تاسو دا هم نه دی اړولي دلنه یې را رسېدلې صحیح ده نو ګوره غائبین دا چې څومره غټه دا شو دومره بل حرف نشته ورپسې صدق دا غینه غټوالی کې لکم ورپسې مضموم چې ضمه پراله طبع او دارنګ ضربت سلورم ساکن خو په ساکن کې بیا تفصیل له تفصیل دا ده کچرتا ساکن نمخ کې فتحه او نسومه مرتبه سره ولګي دویمه سره په دویمه مرتبه کې شو کده ساکن نمخ کې څه شی ده ضمد نو د درېمه سره لګي او که کسره د تمخ کې نو پنځمه سره لګي پنځمه مرتبه څه ده المکسور چې کسره پیراشي د دې وجه علامه سمنودي صاحب ذکر کړی وای اعلاه فی کطائف فصلى فقربة فلا تزغ فظل هغه مراتب په یو شعر کې ذکر کړی په مثالونو کې دین علاوه دا مراتب د تفخیم شول وګوره د حروف مستعلیو کې دا کسره دا ډېر تاثیر کوي په نسبت د مطبقه او ها دراسه المخارج والصفات یوصل او یو کم شپېتمه صفحه کې جمال ابن ابراهیم صاحب ذکر کړی په مستعلیو کې دوه قوتونه دي قوت الانفتاح او قوت الكسره دوه قوتونه پکې راځم شول د حرف د کمولو د پاره د هغه د غټوالي د کمولو د پاره دوه قوتونه راکاږي لاندې تا یو قوت د انفتاح ده اے حروف مستعلیه منفتحه نو دا حروف چې باریک شي په دې کې دا کسره ډیره سر کوي او هر چې حروف مطبقه دي نو هغه یو قوت کته راکاږي چې کسره ده او سو قوتونه بر راکاږي دوا کم کم استعلاء او اطباق او حروف مستعلیه سو قوتونه کته راکاږي دوا انفتاح او کسره او سو قوتونه بر راکاږي یو څه شي هم ذکر کړي او دراسه المخارج والصفات علم ذکر کړي لکه ما درته وي بیا د تفخیم مراتب مو مپیجندل داغه حروف مو مپیجندل ها اوس تفخیم په اسم الجلال کې امرګر راغل زي تر لګ ملاويګم کې د شي دی روان تاسو یو 15 منټه صبر وکړئ خاجي د الله په نوم کې چې کم لام ده مخکې ته فتحه او ضمه ده ډک بي علامه ابن الجزري صاحب وایي كده فتحين بسي وكده ضمين بسي لا من كل بنيها عن كل بیا دا ګوره بسم الله بالله يعلم الله دا مثالونه دي د هغه چې لام پکې باریک ویل کیږي په قرات د زوزی کې یو وجه د ترقیق مشتخا نو دا زمون قرات کې دا ډک دغه کې بیا وسير الله اغرا کې مالو کې وسير الله نغې کې بیا دا باریک دی بهرحال زمون پر روایت کې دا ډک دی او په دې کې دا مثالونه موږ مختلف ذکر کړی نو بس د دې وجه نه دي چې کله ته مخکې فتحه منفصله راشي کله متصله راشي بسم الله بالله يعلم الله به الله چا داسې ذکر کړی چې مخکې ته کسری لکه بسم الله یا تنوینی قوما الله یا یا ساکنی افی الله شکون خو ټول رجع کسری تکیږي دویم د لام التعریف لام تعریف څه ته وایي هي لام ساکنه زائده عن بنيه الكلمه دا غلام د چې ساکني او زیاتی راغلی د اصل د کلمې نه مسبوقه بهمزه الوصل همزه وصلی همزه وصلی ته مخکې راغلی مفتوحه عند البدء او هغه همزه سي مفتوحه چې ابتدا تکي وبعدها اسم صح تجريد عام هذا الاسم او وروسته چې یو اسم وي چې صحیح وي جداواله د دې لام د دې اسم نه جدا کیږي لکه الشمس کې ته ویل شي چې شمسون او کله ته نم لري کیږي ها کله ته تجرید د دې لام جدا کېدل صحیح نه وی لکه الذي تاسو په نحو کې وایي کنه کله څه شی وي الف لام په یو کلمه باندې راشي لازم وي او کله غیر لازم وي نو لازم تن لرکیږي الذي کې اوس لازم نه دغه خبره د ادغام او د اظهار ده چې په لام تعریف کې کله اظهار کیږي او کله په ادغام کیږي نو موږ هغه ته اظهار وایو چې کوم کې اظهار کیږي نو اظهار قمری او چې کوم کې ادغام کیږي نو ادغام شمسی اظهار معنا د لام بظاهری کې ویل کیږي با د ادغام معنا دا ده چې نه به ویل کیږي اظهار قمری او ادغام شمسی په التحفه کې جمزوري څه ذکر کړی تحفه الاطفال للام الحالان قبل الاحرف للام ال الجدال الحالان نه للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فليعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفوز أدري كذي طب ثم صل رحما فخذ طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الاخرى سمها شمسيه وای د لام د لام تعریف دو احوال دي کله پکې اظهار کیږي کله ادغام اې دا حروف هجا دو قسمونو ته تقسیم دي یو حروف قمری دي بل حروف شمسی دي حروف قمری کم دي ابغ حجك وخف عقيمه حروف شمسی کم دي ادغام چې کېږي د ادغام پوره نوم څه دی ادغام د لام تعریف ادغام نوم څه دی ادغام متقاربین صغیر واجب تا ادغام متقاربین تام صغیر واجب څنګه صحیح چې ادغام متقاربین تام صغیر واجب علاوه د لام نه په لام کې کلام تعریف نه پس لام رالو لک واللیل نو هغه ځکه بیا څه شی دی ادغام مثلین تام صغیر واجب په لام کې صرف مثلین دی او د دیار لسو کې څه دی متقاربین دی یو خبر اشوا د اظهار قمری ته اظهار قمری ځکوي لکه څنګه چې قمر قمر به نه کنه سپوږمۍ هغه پر ستوري ښکاری نه نو د دې حروف قمری سره مخکاری لام ښکاری الانسان الاعلى البارئ هغه څنګه چې د حروف شمسی سره سره مخکاری ستوري مخکاری د نور سره ذات د حروف شمسی سره لام مخکاری الطلاق السماوات پدې الصافات بسنګ پټکو کې وصوافات بسوک پټکو کې ته برګ چوک پټکو کې ته وایا لکه دی ورله زور ورکا هه والصافات کې دا کم الف صغیره چې راغله او بره په مد ده نو کله چې په الف صغیره مد رالو نو هغه ته وو الف صغیره نو وایو هغه ته وایو الف مد هیڅو څه ورته وایو نو دا څه وشي حمزه فتحه صاد شده اص وایي صاد فتحة ألف مد فشدة صاف فتحة ألف صغيرة فا لام الفعل دې ته ځکه وایي چې دا په فعل کې راغله برابر خبره ده که ماضی وي که مضارع وي که امري که په منځ کې وي لکه قلنا ها او که په طرف کې وي لکه قل او که په اخر کې وي لکه که په که په منځ کې او که په اخر کې بدل نه دا اوس منځ کې دی قول په اخر کې دی د ماضی مثال به څنګه وي وای قلنا الفیا بدلنا مضارع مثال به څنګه یلبسون کم لام چې په طرف کې واقع دی ارستو ته بل لام یارا راچنه پاغه کې ادغام کیږي بل اتفاق قل لكم فای قل رب صحیح شو پای کې بیا ادغام کې پوه شئ په دې باندې کنه بل د ورپسې لام لام الاسم وګوره دا لام الفعل کې چا لام الامر هم شامل کړي ها نو موږ ځکه جدا نه کړو موږ الحقني قل کلام الفعل کلام الامر دی هغه کې مو شامل کړي خبره پويږي کنه او چا دا جدا ذکر کړي دای بیا لام الامر څه ته وای وای هي لام زائده عن بنيه الكلمه دا هغه لام د چې زیاتی دی د جوړ د کلمې نه ويقع بعد الفعل المضارع او د دې پس فعل مضارع واقع کیږي مباشره وتاتي عقب الواو او الفاء او ثم العاطفه اظهار د خصوصا چې کله رستو تتار اشی ول تاتی ځکه د لام تعریف ادغام پتا کې کېدو ها التائبون نو چرته د لام الفعل ادغام پتا کې ونکي د لام الامر سلورم د لام الاسم تاسو قاعده کې شته لام الحرف ګوره دا لام التعریف چې کوم دی عمق کې چې ذکر شو هغه لام الحرف یو هغه لام الحرف دی چې هغه په خپل حرف یو بل هغه چې په حرف کې وي هیڅ لکه حل حرف دی په کلام دی نو ګورا دغه لام الحرف چې ده د دې حکم سره دا اوس حل او بل کې راغله صرف حل او بل نو یو حکم دی الادغام وجوبا چې رستو تلا مورا راشي نو بیا په کې ادغام کې اول به تاسو دا څه وایي چې د دې دوه احکامات دي کرستو تلا مورا رالو ادغام دی او کاغنی نو بیا پکې اظهار دی مثال به څنګه هل لكم بل لا يخافون بر رفعه الله دا درې مثالونه په دې خالي ځای کې ولیکي په قاعده کې هل لكم بل لا يخافون بر رفعه الله ادغام نه نګور اولنې کرخه کې اظهار دی وجوبا په دویمه کرخه کې بس شي الادغام وجوبا بشي او بلولک الاستثناء یو استثنایی صورت ته ته چې بل براغله نه ایراب راغلی خو ادغام بنه کیږي ځکه چې آلته بس شي سکته بشي بل رانا څنګه بل رانا بل رانا د سکتي خبره شي مخکي نو بیا بر روانه اینو چرته وای ها تقریبا او 44 صفحه کې سکتي را روانې دي ها جی نو دا ته استثنایی صورت ته ها دومره ډېر دی نا وخت ته مزه سبا به کوشش کوو چې ختم قاعده غو راغونډه شو کنه اوس به کې تنشتا کوشش